آداب ذکر کده د پارا د دفع د فحشا د بهایي دو آداب مخکې بیان شو چې مسلمانان و پردو کورونو ته بی اجازه ته نزي او یا ایها الذین آمنو ایمان والو د سبنه کوي ماشاءالله په دې ادب باندې عمل راغی مسلمانان پردو کورونو ته بی اجازه تنزي نو دیمه حربه د شیطان چې هغه نظر بستا غلط استعمالي او د نظر په ذریعہ باندې با شیطان خپل کار کوي او ستا زړګي تبا اغرنز هغه بیماری کوزي چې تا بغیر کوي ولی الم تر ان ان العين للقلب رائد ولې دا سترګا د زړګي د پاره یو رائد دی یو دلیل رهبر دی یو ادب الله ایمان والا او ته ذکر کا چې ایمان والا او مسلمانانو سره خپل نظر وخت ته ساتي هغه د الله ولی ته وګوره چې هغه ولی ته چې رب ذل جلال دغه سره سونه احسانات وکړو دبل چا د بدنا د دشمن د خلینا هم الله محفوظ راويست ای واځي د دشمن د خلینا نه بلکې په کم سیز باندې چې امتحان او پاغا رب ذل جلال په جایز طریقې باندې هغه مرته نصیبا معلومه دا شو چې شا نظر بے ځای استعمالی کی دا د الله ولی نشی کېده او څوک چې د الله ولی نه دغه سره د الله مرست نشته ده قل للمؤمنین یغض من ابصارهم ایمان والا او تو خپل نظر کته ساتي چار دیواله کې دن نه ته د دری چینم کتلې شي کړکای نام کتلې شي الله فرمایل نه نه وقل للمؤمنات ویا مومنانو زنانو تا چې چا دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله کچې مومنان نه نو هغه سره هو نو وقل للمؤمنات زکوي دا مطلب بنئ چې دا به مهاره ده دا مطلب نه ده چې دا څه کینو کولای شي قتل کینو د تا د کتو ګنا نشته ده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها زمغا بای اغا یوند نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره زو میمونه دوان امهات المؤمنین دی د ایمان مؤمنانو ابایګانی دی ویناګان عبد الله ابن ابن ام مکتوم صحابی ړون صحابی راغی او دا الا راغله و چې مونږ ته حکم د حجاب شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام احتجبا منه د دینا پرده وکي پرده باندې شي په پرده ام سلمہ وای فقلت یا رسول الله الیس هو اعما ولید الله رسول دې ړوند نه دی څنګه چې دغه قتل تاسو ته حرام دي تاسو قتل مغه ته حرام الله را الله حکم دی نو مومنان زنان بام پابندی کئی دا نظر دا اللہ دا پارا دا دا ولایت یو نخدا نظر کې چور کې سر پر نہیں نہیں ہے تاج ولایت جو متقی نہیں ہوتا اسی ولی نہیں کہتے الله دې موږ اولیاء الله کی چاته بدا نصیب کی ایمان والو ما خوند دا الله د پاره کوي دا الله د پاره کوي د دنیا سور از ژوند ډېر نه دی الله داسې یعلم خائنۃ الاعین استاد سترګو په خیانت باندې الله وې استاد نظر چې بے ځای لګي ک خلق در باندې پوي شو ک پوي نشو گاڑی کی روانی کا خلق پوی شو کا پوی نشو پلار روانی کا خلق پوی شو کا پوی نشو ستا میل مراغلے دیرے تا دری چین تا قتل وکڑا کا خلق در باندې پوی شو کا پوی نشو خو الله عزت در باندې پوی شما ودسترګو خیانتګرا ودسترګو خیانتګری ولید الله نه بغاوت کې ولید الله مخه ته پیشی نه بجلیګر صاحب ځایګی دا سنه سړی باو کوي او خزي باندې کوي وای خزو پړی وشلول هرړې شولې څوک ورته دا نه وای چې دا څه کوي ما ته هر څوک وای شیخ مګورا دیو ته څوک دا نه وای چې پټی شي هلا بیا زینت دو قسم ده یو کسبی ده نو یو خلقی نبا کسبی زینت کارا که نو نبا خلقی یعنی خلق چې کم زینت د خلکو د خپل لاس خیره دی اب هم نخکاره کوي کم الله چې کم زینت چاله ور کړي اب هم نخکاره کوي نو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دا غي د پاره دون سخت خبره والمرأه اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهو كذا وكذا دا سه خوشبو لګولې او په یو مجلس روانه ده محبوب عالم وای دا د سه دا او د سه دا یعنی هي زانیه دا بچلند ده الله سونه سخت حکم دی معنی یو استرګا لکه عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس نم داسې نقل دي یو استرګا وکړه کې ولې کوي واسترګ نه کار کې نو بیا په لار تک نشي کېده یو استرګ نه کار کې نو راولېږي نو ضرورتن د یو استرګي اجازه شو الا ما ظهر منها کې ډېر علما دا ذکر کړي نو دوسترګې دا کولا علم حرام ځکه علماء تفسیر د دې کړه او چې وسترګا الا عینا واحده یوسترګا وي نو پوزیشن والا چې دوسترګې ښکارا کوي دا دستر یخکار کول نو په پړونی باندې مخ او سر پټول دام حرام شول په دا وخت کې جج او قاضي سپتا مخ دا کار کول شي الا ما ظهر منها الا ما ظهر ده بازه پدې کې دا ویل دي چې الا ما ظهر منها نه مراد مخ او قدمونه و مخ او د محاسن او مجمع دا چې د مخ اجازت ملاو شو خو بیا سړي چې دا سه پړونه چې د سر نه والا تر خپل پورې سزا ته نه کارا کی جلباب یا تفسیر براش ان شاء الله سورته احزاب کی کا زندگی باقی وا ما خدای ته وای چې د سر نه با پړونه اچې په مخ باندې مخ باندې وی اچې نو کله مخ د ښکارا کولو اجازه ته خو بیا خو سورته عذاب سره بچی دارنګ عمل د صحابيات سره بچکه چرته عائشہ صدیقہ وای مونږ په حج کې د حج په دوران کې د مخ احرام هم داده چې مخ سره با ټوټه نه لګي خدا حج په دوران کې به مونږ مونږ صحابيات د نبی عليه السلام بيبيانې بو ورا د پیغمبر خدا بی بیان دي د حج دوران ده او د حج په دوران کې زنانه با مخسرا پړونه هم نه لګي د زنانه احرام هم داده چې مخسرا بچ شي نه لګي خو هغه دوران کې واورا چې ناری نه با په موږ باندې تیر شول دا روایت ګوره ابو داوود 184 صفحه اولنی جیل کې سند قوی دی تحفت الحرم کې موږ دا راوړ دی په دې باندې پورا باس چې حرم کې خلک پلمخ نه پټي او یاره دا اجازه ده وی اجازه ده خدای چانه مخ باندې پټي او کله چې نارینه مخ لراله نو مخ په پټي فیزا جاوزنا هو کشفنا نو کلا کمخه پدې زینت کې داخل نه وې نو د الله د نبی بی بیانو با خپل مخونه ولې پټولې او بیا د حرام په دوران کې احرام په دوران کې هغه تاینی دا ضرورتن دی الا ما ظهر منها اوس کوم چې الله اجازه کړل ته خو وای چې زه د خپل کور ودانې لګاینم رشتہ کوم او دا لګاینم چې ستا سرمن داخله کوبا شي کنه وای او چې الله اجازه نه دی ورکړې نو خلک یې ني الا ما ظهر منها د جاهلیت د دور لپټه یا ودا شي ایو دا ترتیب ام جمیل چې کله د لوپټې ترتیب راځي نو هغه داسې دی ها ته به دا مولوی شیم دی خره والی یو دا ترتیبو دیم ترتیب د جاهلیت د دور د لوپټې دا دی څه شی دی نه نه بل ترتیب او غره دا کتابونو کېشته او دریم د جاهلیت د دور د لوپټې دا ترتیبو دا بل ترتیبو د جاهلیت د دور د لوپټو ابو جهل باورتا په منډو منډو راغلې وي دا خو اسلام دا نه دی کنه دریم ترتیب څلورم رب ذل جلال مونږ ته چې نه تاسو خو مسلمانان یې تاسو خو د محمد رسول الله غلامان یې صلی الله علیه وسلم تاسو بدا ترتیب نه نه الله فرمایل ولی یضربنا بخمورهن روا دې چې دا زنانا بخمورهن خپل لپټه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ وای اسمار علالا نری کپڑے وی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بل طرف تا مخواړاو الله الله یو حدیث کې راځي ولا يبدين زينتهم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا د واده او زنانا د واده زنانا رااله حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته امراه تلبس هذا ته زنانه یو داسې لباس غوندې داسې نره داسې باریک باریک لو پټا مون خو پرنګ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رنګي مون خو به عائشه ته ګورو مون خو به حفصه ته ګورو مون خو به زینب ته ګورو مون خو به حضرت عائشه ته ګورو سلمې ته ګورو زینب ته ګورو فاطمه ته ګورو رضی الله تعالی عنهن اجمعین مون خو باغه ته ګورو چې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم هغه ته کم ترتیب خودلې دا موایا مال زیات شو دولت زیات شو نو مزه شي نه نه و ما ذا انزل من الفتن دې سره فتنه امر راځي دیو جنا من به پرنګ د محمد عربي کې او الله د شریعت په لباس کې الله حسن خو دې جمال خو دې نره کپڑا کې کم زینه جمال دی چا د شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله نه و شرعی لباس کم یو دی د شرعیت نه خلاف لباس کم یو دی ویل نهایت تنگ نهایت لند او نهایت باریک بس موازه د زینت تا تخکر کړي زکه ته دغه مسلمانه خوري خو ته مسلمانه خور خدای والي خور تلاړې نو د دخیسا په خپل کور کې کې دا د سدا لکه ستا خاون چې د تګوري ستا غزوی چې د تګوري الله تعالی مو سوک دای چې صورت نور باندې عمل کوي رب ته علم سوک دای چې په صورت نور د عمل راغله رب ته علم کم زنانه ده چې په صورت نور باندې مکمل دغه عمل لې خو زندگی به تیر شوی په بغاوت کې زندگی به تیر شوی د الله پر فرمانه کې نو صلی الله وای راشه بنی ادمه کله چې الله ستا مرګره او کله چې الله ستا محافظ او مددګيري ستا به الله حفاظت کوي ټول رکاوټونه به الله تا ته ختمي ځکه په دې مسله کې ډېر ډېر رکاوټونه راځي خدا وا په سبا نه ختمي ته خلق خپل اوخ کې چاته توي کوایا کنه رورا الله تعالی توبه وباسه الله ته په غونډه اے ایمان والو د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وان کې حل ایام دا اوس پنځم قانون وان کې حل ایام نکاح وکي الله نکاح وکي الایام هغه به ودونو والو ته منکم لستا سنا چې به ودونو والي ایام جمع د ایام دا ناری نه ده زنانه ده الله چې بے واده ده د هغه د واده غم وکړي انتظام ورله وکړي د واده غم ورله وکړي د واده دا روپۍ بدر کما مالک ما آزاد کا رب ذوالجلال وای چې آزاد وې سونه چې غلامی ختميږي په دنیا کې نو خدا او نورو مسلمانانو ته الله وای چې اے نورو مسلمانانو چونکه هغه ور سره عقدي کتابت وکړو نو هغه خو باغه پیسې ته غواړي نه نورو مسلمانانو تاسو د دې غلام سره څه وکړي امداد وکړي چې د خپل سټ او د خپل سر آزاد کړي انور مسلمانانو ته الله یو پیغام ورکي واتوهم اے نور مسلمانانو ورکه دیو ته مال د الله هغه چې تاسو ته درکړې ده دا خدا الله مال ده زکات ده نو دا الله مال ده ستا خو نه ده خود لور کوي د لپاره چې خپل سر آزاد کی سونا چې یو سړی د مالک توب حیثیت لري د ناشایسته حرکتونو ته ځان نه وړاندې کوي دا خو وجه وکنه رستو براشي کله چې پیغمبر خدا د زنانو نه بیعت اخلي نو یو بیعت په دې باندې چې تاسو به ناشایسته حرکت نه کوئ هندا هندا چون کې اصیل وا هندي ویل چې د اصل زنانم دا کار کوي الله پته ولګی دا دا اغا لچ څه شي لچر کوچر لچر کوچر نا اهلا ذلیل او خوار او رسوا خلق دا هغه دا عملونه غوي کوي دیو جن الله فرمایي چې یو سړی غلام نه نو آزاد کا الله ولا تکرهو زور مکوي په خپل ځوانو جنکو عل البغا په کنجر تو باندې کدی اراده لري تحسنن د پاک دامنای نو له کاغه د پاک دامنای اراده نه لري نو ته بیا بیا کته په زور وکې نو بیا جایز ده نه نه هغه بیا زور نشه کنه کچرته دې دی اراده تحسنا د نکاح کولو او ته ولې د خپل ځوان جنۍ ولې نه ورکه ولې ساتي په دې کور کې چې د الله په قهر کې دې ځان کا کړکړې لتبتغوا عرض الحیات الدنیا بیا پر چولټوي سامان د ژوند دنیاوی د یو مالدار کورینه په تمه چې مالدار به تپوسو کې نواله به ورکام غریب له نه ورکام اداغه زندگی دې غر ککړه داغه زندگی دې تبا کړه الله وای و مې یکرهونا چا چې کرا هوکړه پدیو یقینا الله پس دې کرا د دیونا خامخا بخون کې مهربان دی نه نه وا مسلمانا ته خدای الله د دین نزان خبره کا کنه څنګه چې د خپل بچی د پاره غم کې ته په تلاش کې وځي د خپل بچی د پاره باندې سه غم کې تلاش بکې لټون بکې سعید ابن مسیب رحم الله سونه د علم دریاب ده امام شافعی وايي زه د ایچا مرسل بنه قبلو ما سوا د سعید ابن مسیب نه ځکه د مراسیل ما ټول مسانید مندلی ا سعید ابن مسیب چې د علم دریاب د حدیث او سمندر عبد الملک ابن مروان د د پر خبره د دنه دو نزیات ناراض ش ناراضګي دې حد تور رسیدا چې څه وبانه ورته جوړ کړل د جمی په موسم کې سید ابن مسیب تا په بلا باندې باندې سل درې ورل ورکړي سل کوړې الله دغه کار ورته ساتره او چې دې زما شاهزاده لا ورما د بچي تپوسو کو دوران کړه خدغه بچای دا دغه بچای دا دا, دا, دا ټوله دنیا کې یو یو یو مشهوره سیرت او د صورت په اعتبار یو ورځ عبد الله ابن ابي وداع یو غریب انسانو خدای سید ابن مصیب درسګه ته براته ډیر زیات الله والا و نیک عملو وړډیر عمر سید ابن مصیب په درسګه کې دی ونه لید چې ونه لید نو ډیر عمر پس دی بیا راغی ورته عبد الله ابن ابي وداعت چرته تلې وي ما خډیر عمر ته ونه لیدي هغه ورته جی زما خو کور والا وفات شوه زه د عذر په بنیاد باندې په کور کې سده مصروفیات په بنیاد باندې التپاتی شوم سعید ابن مصیب ډیر زیات خپه شول خاطه ما ته ولې نه ویل ورته جدا مې نشو غواره کولای چې زه دون لوی عالم په دون لوی مشغله کې اخطا او زه خبر کما ایته تکلیف ورکم په مجلس کې هغه ناس ته خبره خو ختم شو مجلس کې هغه ناس ته کله چې مجلس درس ختم شو عبد الله ابن ابي وداع روان شو سعید ابن مصیب پس ورغه आवाज ورته کو دې فراشه په خانو چې بیبي د دنیا نه لاړه نو د بلی بیبي دې سغم کړي داغه پسترو کې اوخ کې را لوي چې مال بوس سوکریسته د کمر راکی چې د دوه وانو د دوه ټکو زما واس نشته دی سید ابن مصیب ان پانی کې د خپل بچی سره د ته تلګي سار شه خپل بچی سره د نورغه ای سره مشوره وکړه او واپس راغې کم خلک چې د درس نه وتلی نه وته ایثار شي کې نه سید ابن مسیب په خپل خطبه ولوستله دته ویل شي الله والا خطبه ولوستله وما خپل بپلانې بچي می عبد الله ابن ابي وداعتا په نکاح ورکړه تا قبول کړه هغه ما قبول کړه اوس عبد الله ابن ابي وداع حیران دی ټول مجلس والا درس والا حیران دی چاغه شاهزاد گئے اداسي او غریب انسان داسي او بے نوا انسان دل څنګه دا ور کولای کیږي دلای ابن ابي وداع پړه کې وای زه خو خوشاله عجیب یم کله زم زه خو بینم نو بیا په دې خپل غوته کلک چک ولګم زه مې لکه یخ یم ټیک تا خبره ده وشوله ماشاء الله یا خپل دوستانو په سلار شمه چې لکه دا څه قصه وا هغه مې دا څه قصه وا خیر به هر حال ماشاءالله روان شوما ډیر عجیب خوشاله ما خو په لړ کې سوچونه کوم چې اے عبد الله ابن ابي وای دا خو د سعید سعید ابن مسیب لور د اخر خو د درس خطیبه هم څه کول غواړي سبا کوم شان بقره زخلم سم مزدوری بکوما ودا سوچونه دی او دا غمونه دی په دې سوچ سوچ کې کور ته ورالم کور مې خوشاله و د ماخام نه ورستو مې سړه ډوړی و د سورزو ککریو هغه مې راټول کړ پای باندې تیل مګم او چې کومه ده خورمه اے پدې کې ور ورټه کې مورته سو کې وسعید زوس خیال کوم چې کم یو سعید به دا خو خیال مې نشته چې حضرت براغله دا خو مې خیال نشته چې لوی شیخ الله الله اوله زما په ور کې ولاړی زما د عجز وچوار می بیرته کو ګورم چې حضرت سے بلاړ دے ماشاءالله هغه لوی علم د علم سمندر امارته حضرت تاسو ولې راتلې که څه خبره زبم غوښتلې وې امارته چې اگر آتے عبداللہ ابن ابی ودا میل چې دی به یوازي څوک بنئ نو د کومه بچای چې ما ستا سره نکاح کړي او نو هغه میرا واستې ده هغه یاد سي طرف ته ولاړو هغه ته आवाज وکړو هغه د مټه دن نکړه عبد الله ته متا سوس پاره او سعید ابن مصیب ابن لاړو وسیا چې چې دن لا را لا ما خو زر زر هغه ټوکړې میالته یو ځای ته گزار کړي چې دا خو شوینه ني نه مې گزار کړي یا جزا چراله د شرم د وجنه هغه است سونه حیا ناکا سونه شرم ناکا را پرې وتله ویزه زر زر بار ورالم څنګه وکړي چې الله مال د سعید ابن مسیب پلانې بچي زما کور ته الله را وستره لیکن بیا به را لاله ما ته چې تا ته دا څه نشي ملاوي دي زه د خپل بچي او زبردست واده جوړوم په بهر حال چم گاون زنانه را للی زمون پر رشتہ دارانو باندې واجب خادي وا یو عجیب خوشحالي وا وی یو میاش زه د شرم د لاسه د سعید ابن مصیب مخې لنه شم تلې وی یو میاش رست ورالم مې ماته یې چې عبد الله ابن ابي وداع آکس دې څنګه بیا موندو ما ورته ډېر زبردست ما ته وی چې کچرتا سروانه پکینی نو ګره د لرګینه کار اخلخه ما د سترګې ښکته کړې کله چې زه واپس را روانې دم یو کس لې 20000 درهم یې ورکړه سو 20000 درهم چې عبد الله ابن ابي ودا په دې باندې خپل گزاره وکړي دې ته ویل شي الله والا دې ته ویل شي الله والا زمون غیرت د فاروق اعظم د غیرت نه اوچت دی عثمان ته یا عثمانه یا عثمانه زما بچی کونډه شوی ده زتا ته په نکاح درکاو اگر ته عمره زبتا ته رستو ویم ابو بکر صدیق رست ورته وی زما دا وس په دې وخت کې زما واده ته نیت نشته ده بیا وزتا ته ویم صدیق اکبر پسې زی صدیق اکبر ورته نن کوي سبا کوي نن کوي سبا کوي په دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی عليه الصلاه والسلام خواله ورغه او رپورټ پیش کړ چې د الله نبی ګور عثمان ته ویل صدیق اکبر ته ویل او دا د خلک دی پیغمبر ته عمره اے عمره الله بستا بچي ستا بچي لبا الله بهترین خاون ورکی او عثمان عثمان لبا الله ستا د بچینا بهترینا بیبي ورکی عثمان له نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور ورکړه او فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ پس پیغام ولېګا وکه حفصه ستا خوخه نو مالا زما په حرم کې داخله کا دته ویل شي الله والا موږ الله پکار دی موږ د الله دین پکار دی ولا تکرهو فتياتکم علی البغا کوم وای مون غیرتیان وستا د غیرت د فاروق اعظم د غیرت نه د تمامه دنیا غیرت قربان کما چې نبی علیہ السلام ورته فاروقا استا غیرت راته یاد شکنه دی بنگلې تتلما